بسم الله الرحمن الرحیم نمرګ رستو چې کوم عالم واغه عالم ته عالم برزخ ویل کیږي داغي مختصر تعارف چې کوم دنو مخکې بیان شو داغي د پاره اسلامی دوا عقیدی ډېری اهمي یو الله تعالی او داغه په صفاتو باندې ایمان او دویم چې دینو د آخرت تصور ګوره د پوی د پاره لږ غونډه کې کزانم پوی کنو خبي دا د دنیا کې دا انسانان چې د دې عقاید پر اس کې ادراک کوي کنه د انسانانو د ادراک درجه مختلفې دي یو قسم دي انسانان چې صرف په حواس ظاهرو باندې ادراک کوي دویم قسم انسانان دي چې هغه ادراک کوي په حواس ظاهره باندې ورسره استعمال کوي د قوت خیال او د وهم د متخیلی او د وهم د هغې چې کم دنو ادراک کوي په هغې باندې ادراک کوي دریم قسم هغه دي چې هغه ادراک په عقل باندې وکي وسره په چا باندې په عقل ګوره دا الله تعالی منلی یو قسم خلق ته چې هغه دا وي چې وګوره دا کائنات ته دا عالم دی او دا دی دا چا پیدا کړی دي کنه نو بس یو ذات شته د دې مادیات ناغي اطلاق ادراک کو اگر چې اغه د قوت باطنیونه او د باطنی قوت نه کار اخلي خو لکه دومره پته وتنی هغه وی کومه ټول کار د چانه واغستو د حواسي ظاهرونه د حواس ظاهرونه من کار واغست دویم قسمه غوي چې هغه دا وګوري دا مادیات وګوري نو لوګون ته کې جزوی طریقې سره سوچو کی لکه زید ویني نو لوګون ته کې سوچو کی زید ویني کنه نو لوګ سو کی سوچو کی چې یاره د څنګه د غصه دی او کو خوشاله دی نو دا کار د قوت متخیلی او د واهمی دی متخیل صرف دومره وکي چې لکه ځان سره دا فټو ایثار کی کدا زید نوی نو ام بیا دی وی چې او زید خو کنه مونږ لیدلې واهمه پکې دوستی او دشمنی هغه ښکارا کی خوشحالي او غم او خفګان پکې سکی ښکار کی ځنې خلک چې هغه د دی واهمینه او د متخیلینه کار اخلي دا د دې جزئیات سره او د دې سره تعلق لري دریم قسم دا سی وی چې هغه د عاقلینه کار اخلي ای کلیات ته سوچ کوي او بل هغه جماعت ته سوچ کوي جماعت ته سکی سوچ کوي شهر د دې د اجتماعي ضرورتونو سدي یوازې په انفرادي اشخاص باندې غي کار نه لري دا غي اجتماعي کارونو ته سوچي او د جماعت کارونو ته سوچي دا په دې درو طبقو کې د ټولو نه اعلی طبقه ده تورن اعلی طبقه دا ده په یو معاشره کې په یو جماعت کې د انسانانو په جماعت کې دا درې قسمه خلک دا اعلی طبقه والوي چې د ټورن لاندینی شي دین دا دویم تکول غواړي دا دویم دریم تکول غواړي هغه دا مهنت کوي چې دی اولنی له دومره علم ورکی چې دا دویم ته کی دا چې کم مادیات باندې صرف چې کمونو اکتفا کوله نو دا چې کمونو دویمه طبقه تر اورسي او د دویمه طبقه له دوره علم ورکی چې دا اعلی ته سکی راورسي دا سلسله د ارتقا چې په کوم خلکو کې روانه وي هغه باقی پاتې کیږي هغه څه پاتې کیږي باقی پاتې کیږي ولې چې رستو نوی پیدا کیږي هغه په اوله طبقه کې وي اول کې داخل شي چې د له تعلیم او تربیت کیږي نو دوی مې تکیږي او دوی مې غسه تکیږي درې مې تکیږي نور پیدا کیږي کنه دا سلسله د ارتقا روانه وي او د دې د بقاوي په دې سلسله د ارتقا د دې سوي بقاوي خدا دې چې کوم تعلیم ورکي نو د دې روح روان چې دی نو هغه وਹੀ او مذهب دی په دې باندې د دې وحدانیت وی او په دې باندې بددي چې کمندونو اتفاق او اتحادي که یو یو تعلیم ورکي بل بل تعلیم ورکي بل د بل څه تعلیم ورکي نو د دې چې کمونو اتفاقیت قائمېدلې نشي نو د دې روح چې کم نه د دې تعلیم روحي ناغه مذهب دی وحیدا اوس د مرګ نرستو حالات دي نو د دې په ادراک کې چې کم دنو دغه شانتي خلک دي کدا ته څوک پوهه کول غواړي قیس ابراهیم الله تعالی د مشکات په شرح کې زنو حدیثونو په تشریح کې ذکر کړي عذاب قبر روایتونو کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیثیت خود معلمو او د نبی علیہ السلام مخ ته صحابه چون دا اولنی طالبانو څه طالبانو اولنی نو اولنې طالب برورو ارتقا ته بوزي کده ته ته د اخیرنې سبق په اول رس باندې و نو دا به ډیره ګرانه کی دا به ګرانه شي نو دیو په دمه دمه باندې برس کیږي خیږي اوس د عالم برزخ پس د مرګه د حالات باندې ادراک کیم د خلکو د قسمونه دي د علم باره کې ځنې وای ځنو ته به بس داسې وای لنډه چې د پس د مرګ چې کمندونو عذاب دی سزا ده او ماران دی او لړمانان دی ورونه دی غوبل له دا بو دا بوای هغه چې کمندونو په دقایق باندې نه پويږي ایته بو قبر جوخ شي قبر پلن شي ای په دې خبرو باندې چې کمندونو دغه دی کله کله ذهن کې دومره راشي چې دا بلا څنګه کیږي دا بلا څنګه کیږي چیرې تاسو وی بس دا یو بدن یو بس د قشانت دا بدن دی او دله د غزارونو خوري او دی باندې موږ نه پوي و زموږ په سده ایمان دی هغه ادراک په حواس ظاهره باندې کی نو دا غي که ذهن ناخلی هغه هغه ته بدغه مادیات چیړي دغه مادیات پاغي ته وي دویم قسم طبقه لګا د دین اعلاوه دین سوا اعلاوه هغه ته ویل شي چې ګوره دا داسې چللې چې د دې عالم نه چې کمونو بل عالم تلاړ شي گویا کې داسې لکه سړی چې ودوي او د باغونه ویني د جنت ویني یا د ماران ویني لړمانان ویني په د باندې اوخ راشي ګوړې ولګي نو دا ته دا نه محسوسوي چې ګینه دا د سوي نه ما خوب وینم کدا بیداری ورپسې نه وي او دا راوي خیدل ورپسې نه وي نو به د بوج دغه دا دا غشې دي نو خو خوشاله وو مزه کې وو چې د خو خو خوب نه سړی را پاسي وي او هو مړی را خوب او چې د بد خوب سړی څه شي را پاسي وي شکر دې چې سو خوب نو کچر تر روان محشر ورپسې نه وي را روان محشر ورپسې نه وي نو دی به دا وی چې هم دغه جنت ته هم دغه څه شي دی دوزخ ته نو چې قیامت راشي دی به چې کم نه نو ما بیدار شي چې وو هو دا خو بل څه خبره اوس بل شو نو هغه ته په داسې طریقه باندې ځکه دا غي لګ خیال چت ته هغه د واهمي او د متخیل نه کار غستل شي دریم قسم چې دي چې کم د اعلی طبقه والدي نو هغه سوچو کی پوه شي چرا دا غي سره لکه څنګه چې په دنیا کې د انفرادي کار جدا او اجتماعي کار جدا مونږ پرون ویلو یو انفرادي زندگی و د انسان او بل سوا اجتماعي زندگی و دغه شان چې کمندونو د سوچو کې په قبر کې هم د دې چې کمندونو انفراد او اجتماع ته سوچته نو د پاغي کې چې کمندونو سوچونه کوي دې مثال داسې وي لکه لسشل طالبان فارغ شو او هغه چې کمندونو په اخیره کې د فتوی کورس کې پرس کا یا د درس او تدریس کورس کې او د ار یو تن چې کمندونو دا سوچ ته او فکر دی چې زه د کورس نه فارغ شم نو زه به چې کمونو دا کوم دا کوم دا کوم دی دا دی دی دی کورس په دوران کې د سوچونه کوي زه به یو غټه مدرسه جوړه کوم زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم دا دې چې سټیم سوچ کوي سو وخت سوچ کوي نو د دا سوچ ځان لګي انفرادي کوي او کنه دا سوچ د اجتماعي کوي د ځان لګیا دی او ځان څه غني یوازې غني چې زه سیمه یوازې ما خو چې کله د عملی میدان کې خپکی دي او د خپل کارونه چې کمندنو شروع کوي نو آیا دغه کارونه یوازې کول شي دغه کار یوازې کولای نشي د سره چې کمندنو خود به خود اجتماعیت ملګری وي ملګری د سره وي تخ کشانته چې کمندنو برزخ ته د چې کمندنو سکړی دي دنیا کې څه کړی دي نو په برزخ کې داغي تصورات راځي سره راځي تصورات راځي اوس نیکو کې کمې شوی نیکو کې څه شوی دی کمې شوی دی نو هغه هم سازغي غونډه کې جوړیږي او کنيکای یې کړی دی تصور د نیکو کې نو غیم لګ د چا دی خوشاله دی دی وی چې او بشي داسي داسي وو کو د نیکو بنگله وی دا وی دا وی دا وی چې حشر راشي دی وی چې او عملی میدان ته اوس شوم را دن نشم اجتماعي زندګۍ ته اوس شوم را دن نشم لکه څنګه چې د مور په خېټه کې او د طفلانه زندگی انفرادي و او بیا د چې کمونو عملی میدان ته چې مکلف شون عملی میدان کې اجتماعیت ته خپل سکړه کې خودله دک شانتی د چې کمونو پس د مرګ په قبر کې چې کمونو دار د انفرادي صدا زندگی دا د خپل اعمالو چې کمونو تصور د تسلسل دی هغه د دنیا غ اعمال دي هغه متصور کیږي متشکل کیږي او پس د دغه نه د حشر نه هغه عملی میدان ته چې کمونو د شي لاړ شي دا خلک په دې پوي پوي کول شي اوس قران او حدیث چې ټول ګوري نو کله به بالکل لنډه مختصره خبره کړي چې بس دا قبر دی ورزاو بس دادی او کله به چې کمندونو دای چې قیلت خل الجنه سړې په میدان پروت دی وهل شوی ټکول شوی دی او قیلت خلل جنه خلق دریاب کې ډوب شوی دی او اغرقوا فادخلوا نارا الته دا ویل کی دا چې کمندنو قران مجید د طبقو په لحاظ باندې خبرې کړې دي چې خلق کمی طبقات دي او دغه چې کمندنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طبقاتو په لحاظ باندې څه کړی دي خبرې کړې دي د خلکو په ادراک کې طبقاتو چاته یو شانته خبر او کړ شو چاته بل شانته خبر او کړ شو بس په ټولو زمونږ سره دی ایمان دی هغه شانته ده دا د برزخ په احوالو کې د خلکو چې کمندنو په لکه څنګه چې ادراک کې اختلاف ته نمبر 1 په ادراک کې سره د خلکو اختلاف ته دویم د خلکو په عمل کې په عملی زندګۍ کې سو اختلافو مخکې وی چې چا باندې ملکیت غالب او په چا بهیمیت سو غالب چا د ملکیت مناسبات کارونه کول او چا د ملکیت منافرات کارونه کول لکه څنګه چې دغه کې اختلاف راغی نو دغه شان دي چې کمندونو بیا د جزاء انم په برزخی ژوندۍ کې سره راغی اختلاف راغی شاه سه پاغي باندې چې کمندونو باب قائم کو چې اختلاف احوال الناس فی البرزخ چې برزخ کې د خلکو حال چې کمندونو هغه مختلف دی اوس دا دنیا کې چې دا کم اعمال کیږي کم څه کیږي اعمال کیږي عملونه کیږي د دې د عملونو ادراک چې کمندونو نه کیږي چې دا سوره قسم خلق ته او سوره قسم سدي عملونه دي د چا ملکیت اعلی دی د چا ملکیت متوسط دی د چا چې کمونو ملکیت ادنا دی بل غاړه ته بهیمیت دی ویلو مخې ټولو نو هغه اقسام مختلف دي دا غي چې کم جزئیات دي هغه څه دي مختلف دي نو ټولو چې څنګه دا مختلف دي نو جزاګانې بم سوي مختلفه وي دا غیر ټولو ادراج نه کیږي شاسه وي خو لړن به مونږه یو سو طبقه ذکر سلور طبقات چې کم دنو شاسه ذکر کوي یو طبقه شاسه ذکر کوي چې دا داسې دي چې د دې قوت عاقله قوت فکر بیدار دي کپرس کا داسې کارونه کړی وي چې هغه د ملکیت سره مناسب نه وي یعنی منافراتی سوي منافرات وي او د ملکیت په اعمالو کې تنه قصور او فتور پات راغلي وي چې ملکیت سره کوم مناسبات دي هغه کې تنه ملکیت او سره راغلي فتور راغلي دا وی خلک چې دی نو دې چې ځان سره احساس کوي کنه نو دې سوزي سوزي لکه چې کم په طلباو کې بیدار خلکی طلباو کې څه خلکی بیدار خلکی داغه نه چې سبق قضا شي هغه چې کتاب کې حاضری ونی هغه چې تکرار ته حاضریونه کی چې ماستون داسې کینی ویزه سې شله د کور راغلو مال پلار دا پیسې سره را کړې وي ما سره چې کمندونو مور مینه کوله سې شله کوله په ما باندې دا مدرسه دومره خرچه کوي د مدرسې چې کمندونو دومره ملخ لګیا دا استادان لګیا دي دا څه شله دې چې دغه احساسو کې دغه تړکو کې دره د سزا ده د د دن نن سوزي دا سدي وي ما سره اخر دا افسوس چې د دې چې دا کم نه کوتاه یادې دا کوم قصور چې د دنه شوی دی او دا دې سکی یادې دار د تباہی ده او دا د لوی سزا ده تاسو به کتلی وي چې په دې احساس احساساتو د وجنه ځنو خلکو ته هټه ټیک شوی دا تیقظ دی شوی وته کنه چې لکه د یو غم او د یو درد سو کی دومره احساسو کی چې برداشي مونږ کړی شو بس هټه ټیک وته شي وش بلا شي وی دي یا چې کمندنو هغه ته ورشه ډاکټرانو لم نو چې ډاکټر ټیسټو کی نو پرس کا د چا سبي نو ورته وي وی تا ته سټینشن دی نو ټینشن څه شي خو را روان وخت کې صدا څه شي تیر وخت کې داسې څه شي دي چې هغه د پاغي باندې زړه خوري ځان لا دا زړه خوراک دادی یا چې کمندونو داسي وي طالب العلم نه مهنت وکړو خواري وکړه کنه سبق یاد کو چې ما خام کینی او د قاوی ته د زګوټی نو خوند ولا سکی ورکی ویر ماشاءالله نن کار شوی الحمدلله تمره خوشاله ده کنه چې سم چې کمندونو ټیزی په ډبلای نه ماتیږي خانه او کول په پوند نه ماتي بالکل اور پروايي نشته خوشاله دي حشاش بشاش دي ولی د د مناسب کار کړی دی په مناسب کار دې څه شي دي خوشاله دي برزخ کې دقه حال دي چا قصور کړی دی خو اهل یقظت نه دی کنه هغه یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله بس درد سزا ده کنه په دقه سوی د څه شي ده سزا ده دا یو قسم خلک ته دا اوچته طبقه وکه تاسو خیالي یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله دوی قسم دا چې مناسبات کا ذکر دي سیکړي مناسبات کړی دي خولي کارونه کړی دي نو هغه له دغه خوشحالي ډیره ده بس دا تصور کوي دا شوی دي دا شوی دي او ورپسې باغات را روان دي دا را روان دي دا هوري دي او غلمان دي دغه تصور چې کمونه بچا کی کیږي په برزخ کې دغه تصورات کیږي نو عملی میدان بچا کی شي بیا حشر کې شي والمناسبات او په مناسبات منافرات د ملکیت یا مناسبات د چا ملکیت و الى حال هذا السن وقعت الاشاره في قوله تعالى وان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ورأيت طائفه من اهل الله دا شاسف خپل یو مکاشفه ذکر کړي دو چا چې کمندونو ملکیت بیدار وي نو هغه او ملکیت دا غي صفاوي د زړه تختای چې کمونو صفاوي د بهیمیت د تلويساتونه نو هغه کله کله په یقظت باندې او په ویخه باندې د ځنې ملکی انوارات او مشاهده مشاهده سکی کوي تاسو بلیدلی او کتابونو کې ولیدلی چې چاته چې کمونو ملک متصور شوی دی فرشته وته شوا رااله او پرشته به ته شي راشي نو دا کې وسړی و چې زول نه وینم نو ته ځان هغه شانتي کنه بیا به سکی وویني لکه چې ملکیت صفا دی بهیمیت د تلویساتو نه بالکل پاک دی نو په وی خبره چې کم دنو او پرشته خلکو سره ملاقاتونه کړي دي ډیر واقعیات تیر دي مریم سه پیغمبر خو نه و چې فرشته راځي د موسی علی السلام مور خو سه پیغمبر نه و چې واه نه اله نقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم خدا چې کمندونو د نیکو اعمالو سره دی په خوانو متونو بلا واقعیت دي چې لکه نبی علی السلام ملي دي دغه فرشته ولا را لې دا شو دا شو دا دغه نیکو اعمالو اثر وي او د ملکیت د صفاوالي او د بهیمیت د تلويساتو نه د پاکای داغه اثر په وی خبرنه مخارشه شاه صاحب رحمه الله تعالی وی چې ما د زنو نیکانو روحونه لیدلې دي چې هغه نه بالکل نور جوړ شوی څنګه نورو لکه داسې چې د غرمې ټیمی صحیح ده کنه او یو حوزي حوزو څه شي حوز د اوبو حوزي او بالکل صفا اوبوي پکې سبق یو کو صفا او هوای لقینا هوای نه لقی او دی باندې د پاسه نور نور شي نورو په غرمه کې په سره غرمه کې دی باندې نورو لګي نو دا دا دغه چې دا ډن دا حوز دا ټول رڼا رڼای ټول سي رڼا رڼای وی دغه شانته ما دا غي ارواح ارواح لیدلې دي بیا دا نور وې د سشي شاه صاحب داغه تشریح کی ورأيت طائفه من اهل الكتاب او ما لیدل دی یو ډله د اهل کتاب د اهل الله نه چې سوارت نفوسهم بمنزله الجواب الممتلئه چې ګرځیدلی دي چې کمنو د غیر روحونه په شان د حوزونو ډکو د ولاړو وبونه